بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا د الله د قدرتونو بیانو د الله د عذابونو بیانو د هغې نه پس الله بیانوي کمال علم د الله یا روره چې یو طرف ته د الله قدرت بې اندازې دی بې سا کې سا چي د سا والا نه سا اخلي دقسې د الله علم بې اندازې دی بې اندازې علم د هغې بیان کمال علم د الله وما تکونو او نه به یې ته وما تکونو نه به یې ته فی شأن په یو حالت کې اودی ناستې سبق وې خپل کاروبار کې مشغولې وما تکونو نه به یې ته فی شأن په یو حالت کې وما تتلو او نه به ته تلاو او نه به ته ولولې وما تتلو او نه به ته ولولې منه په یو حالت کې من قرآن قرآن د شپې د ورځې ناس ملاس وما تتلو منه او نه به ته ولولې په دې یو حالت کې من قرآن قرآن مجید ولا تعملون او نه به تاسو اوکې من عمل یو عمل ښه عمل کې بد عمل کې الا کنا علیکم مگر یو به موږ په تاسو باندې الا کنا علیکم مگر یو به موږ په تاسو باندې شهودا حاضر چې په څه حالت کې ته الله درته حاضری خبری چې په کم حالت کې تلاوت د قرآن مجید کې الله وی زه د سره حاضر یم او چې څه عمل کې که ښه کې او که بد کې الله وی زه د سره سیمه حاضر یم وما تکون فی شأن او نه به ته په یو حالت کې وما تتلو نه به ته ولولې منه په یو حالت کې من قرآن قرآن مجید ولا تعملون او نه به تاسو عمل وکې من عمل یو عمل که هغه ښه یو که بدي الا کنا علیکم مګر یو موږ په تاسو باندې شهودا حاضر استفیدون په هغه وخت کې چې تاسو ورننوځئ فیه په دغه عمل کې افاظ یفیزو په تیزۍ سره په یو عمل کې ورننوتل که هغه سبق کې ورننوځي او که هغه په مانځه کې ورننوځي او که هغه د دین په بل کار کې ننوځي استفیدون په هغه وخت کې چې تاسو ورننوځئ فیه په دغه عمل کې د ذرې نه یو ذره سیز که په اسمان کې او که په ځمکه کې د الله د علم نه به هغه پټ نی وما یعذبو پټ به نشي عن ربک د رب ستانه من مثقال ذره په اندازه د یو ذرې یو شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر او نه وړوکې من ذالک د دغې ذرې نه ولا اکبر ولا اکبر او نه غټ الا فی کتاب مبین مګر دا لیکلی شوي وي په هغه کتاب ښکاره کې د الله علم خو څه کې چې دا څومره ذرې چرته پرتې وي الله په خپل لوح محفوظ کې هغه لیکلي چې پلانې ذره په پلاني ځای کې ده دا د الله بیان د کمال قدرت او د الله تعالی د بیان د سو د کمال علم چې دا بیان وشو اوس الله تعالی د خپل خاص و مخلصو مؤمنانو بیان کوي الا خبر شئ الا خبر شئ ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې دي لا خوف علیهم نشته یره په هغوی الا خبر شئ ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله لا خوف علیهم نشته یره په هغوی ولا هم یحزنون او نه به هغوی خفګان وکړي په اولیاء الله باندې د الله په دوستانو باندې نه یره شته او نه به هغوی خفګان وکړي الذین دا اولیاء څوک دي؟ دا هغه خلک دي آمنو چې هغوی ایمان روړي وي وکانو یتقون او هغوی ځان بچ کوي د نافرمانۍ نه د الله نه یریږي وکانو یتقون او هغوی ځان بچ کوي د الله د نافرمانۍ نه لهم البشرا شته د هغوی دپاره خوشخبري فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې و فی الاخره او په آخرت کې درې خبرې شوې یو دا دی چې اولیاء الله نه دي په دې باندې یره نشته او نه به هغوی خفګان وکړي اولیاء الله څه ته وایي دا هغه خلک دي چې هغوی ایمان روړی وي او دوی ځان بچ کوي د ګناهونو نه د الله نه یریږي دریمه خبره دا کوي چې د اولیاو دپاره بشارت دی خوشخبری ده په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې دلته خلک سوال کوي چې د دې څه مطلب دی په اولیاء الله باندې د الله په دوستانو باندې یره نشته او نه به هغوی خفګان وکړي اولیا جمع د ولی ده ولی دوست ته وی او ولی نږدې ته هم وی ولی نږدې ته وی ښه نږدې نو اولی ولی دوست ته وی نو اولیاء الله دوستان د الله د الله په دوستانو باندې یره نشته او نه به هغوی خفګانو کې څه مطلب ځینې خلک دا وایي چې په ورځ د آخرت د قیامت چې کله په میدان حشر کې حساب کتاب وشي او دوی جنت ته داخل شي نو په جنت کې بیا په دوی باندې نه یره وي او نه پې خفګاني دا یره او خفګان به په دوی باندې نه وي ریان زنا چېرته فل په جنت کې خو بیا په دې سوال راځي هلکه جنت ته چې څوک داخل شو په هر سړي باندې بیا یرني نو هغې کې بیا د ولی او د غیر ولی څه تخصیص راغی چې د الله په اولیاو باندې د الله په بزرګانو باندې یره نشته او په هغوی باندې خفګان نشته جنت ته چې لاړ شي خو هر سړي باندې یره او خفګان نی دوی بیا جواب دا کوي چې خدای دې په خیر کا کم سړی چې جنت ته لاړ شي خو هغه ولی که نه د الله د ولی نه بغیر بل سړي جنت ته ځي د غیر ولی دپاره خو ځای دوزخ دی هر سړی جنت ته ځي هغه ولی وي نه ګناه یوه سره نه بل سي که چا ګناه کړي هغه ته په لاره وغورځېږي لیکن ښکلې خبره دا ده چې نه مراد د دې نه دنیا ده په اولیاء الله باندې په دنیا کې هم یرني او په اولیاء الله باندې خفګان هم نی د یرې بعضې اسبابي د خفګان اسبابي یو سړی دی او ټوپک د پسې راوالي چې کلمه مه وایه دا عمل مه کوه کنې سر دې ولم موږ ویریږو داسې یو سیز وي دا فیدو سیز چې څوک یې رانه والي په هغې مونږ خفګان کوو لیکن الله تعالی د اولیاو دا سوچ او فکر داسې کړی دی هغه فنا فی الله هغه د الله په مینه او د الله په محبت کې مستی هغه نه د ټوپک پروا ساتي نه د مرګ پروا ساتي نه د بل څه پروا ساتي تاسو ویلي که نه چې صحابه به په میدان جنګ کې ولګېدل نو څه به وي الله اکبر فست و رب الکعبه الله اکبر کامیاب شوم ده به مرګ ته څه مرګ ته به په خندا ورته نو ما وی اولیاء الله دا د کومو شیانو نه چې موږ یریږو دوی هغې پروا نه ساتي او دغسې موږ نه دنیا لاړی شي بیا جاړو زوی را باندې رانه مړ شي جاړو د اولیاء الله دا سوچ دغه دی که دنیا وسره فبها او کنی پروی نه کوي که بچی وسره ښه ده او کنی پروی نه کوي نو دا یره او خفګان د دنیا مسله ده او اولیاء الله څه ته وایي نو روره د دې درجې دي اوله درجه شروع کیږي هر مؤمن هر سړي چې دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله د ده ولایت شروع شو د الله دوست شوخه دی چې څونه په میدان د زندګۍ کې اتباع د رسول الله کوي چې څومره زیات اتباع کوي دومره زیات ولی او چې څومره کم اتباع کوي دی کم ولی دا دی ولی هغې ته وایي چې ایمان یې راوړي وي او چې دی په خپله زندګۍ کې دی اتباع د سنتو د رسول الله کوي الذین آمنو دا هغه خلق دی چې هغوی ایمان روړي وکانو یتقون او هغوی د الله نه یریږي د دوی د پاره خوشخبری ده په ژوند د دنیا او په آخرت کې د دې څه مطلب ځینې خلک وی چې دا کله د ځنکدن شروع شي چې ځنکدن شروع شي دا د سا اغستو د ملیکین دي دا ورته راشي دقه وخت کې ورته ملایکې خوشخبری ورکوي چې وا پاک نفسه او ای پاک بدنه او دا تعریفونه کوي او پتا باندې یره او خفګان نشته کله چې د دنه سا اغشتی کیږي د زنکدن په وخت کې چې لا زنکدن شروع نی دقه وخت کې ملایکې راشي او دته بشارت ورکړي چې وړاندې ټول سفر ستا د خیر سفر دی او د خوشحالۍ بیا چې کله دی د قبر نه راپاسی دا خپل نیک اعمال ورته مخې له راغلي او له خوشخبري ورکوي نو د مرګ وخت کې چې دا دنیا ده او د قبر نه چې روچت شي چې هغه آخرت دی دغه وخت خوشخبري ورکوي نو لیکن استاد به وي نه د مرګ وخت نه دی په ټول ژوند کې ریاضه دا خوشخبری نه ده چې لهم البشره ان لا خوف علیهم ولا هم دا خوشخبری چاته ده اولیاء الله ته ده که نه ده نو چې اولیاء الله ته شوام په دنیا کې قرآن مجید موږ ته نه وایي د الله دوستانو سره به الله پاک داسې معامله کوي د الله دوستانو سره به الله داسې معامله کوي الله به داسې ځای ورکوي چې ما لا رأت عین ما لا رأته عین ولا سمعته اذن نه به غوږونو داسې اورېدلي نه به سترګو داسې لیدلي نه به په زړه داسې نقشه دغه شوي وي دا ټول بچ دغه دی که نه بشرا او خوشخبري ده دا د الله خبره ده چې د اولیاء الله دپاره نه پې یره شته او نه خفګان او د دوی دپاره بشارت دی په دنیا او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله دا د الله خبره ده او نشته د بدلوالې د خبرو د الله ذلک هو الفوز العظیم او دقه د کامیابی لویه کافرانو به بد ردې د رسول الله صلی وسلم په باره کې وي الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي ولا یحزنک قولهم خپه دې نه کي تعالی قولهم خبره د دوی دا کافران راشي او تا ته وایي لست مرسلا ته د الله رسول نه او ته داسې او ته داسې ولا یحزنک خپه دې نه کي تعالی قولهم خبره د دوی ان العزت یقینا عزت چې دی لله هغه خاص د الله دپاره دی جمیعا ټولو د دنیا عزت د آخرت عزت په هره طریقه عزت چې د دې خزانې د الله سره دی هغه الله ورکوي زه او تې نشو ورکولی هو السمیع العلیم دقه الله اوریدونکی د هر څه او خبر په هر څه دی الا خبر شئ ان لله یقینا خاص د الله دپاره دی منه هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي لکه ملایکې ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي لکه انسانان او پیریان وما يتبع الذين او تابعداري نه کوي هغه خلک يدعون چې هغوی عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه د الله نه بغیر چې دا کم خلک د غیر الله عبادت کوي دوی تابعداري نه کوي شرکا د خپلو شریکانو دا په حقیقت کې د لات او د منات او د عزا تابعداري نه کوي دا د شیطان تابعداري کوي د شیطان یتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مګر د ګمان ځوان ګمان ته وایي خو دلته هغه ته وایي یو غیر دلیل شی راوالی او ځان د پاره دلیل کې یو خبره راوالی چې هغه دلیل نی او تیز ځان د پاره دلیل وګرځي دوی به وی د لات او د منات عبادت کو ولې دا ټول خلک نه کوي نو لکه ټول خلک چې کوي نو دا دلیل دی دوی به وی زمونږ پلار او نیکه به نه کول نو لکه پلار او نیکه دلیل دی و انهم ندی دوی الا یخرسون مگر دوی پاټکل باندې خبرې کوي بیا د الله د قدرتونو بیان هو الذي الله هغه ذات دی جعل لکم اللیل چې هغه پیدا کړې ده ستاسو دپاره شپه الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کړې ده ستاسو دپاره شپه که تاسو وایه چې په شپه کې څه کوو لتسکنو چې تاسو آرام وکې فیه په دې کې شپه د آرام دپاره تاسو هم وایې که نه ټوله ورځ خوب کوه د ناراستیا نه بل شی زیاتیږي نه ورځ خوب کوه آرام سړي ته نه میلاویږي د شپې یو ګنټه خوب وکړه بدن دغه شي آرام دغه شي لتسکنو فیه چې تاسو آرام وکړئ په دې کې والنهار او الله پیدا کړې د ورځو مبصره کتونکې په دې کې تاسو بیا هر شي نه ګورئ او وینئ ان فی ذالک یقینا په دغه کې لآیات نښې دي نشانې دي د قدرتونو د الله لقوم یسمعون د پاره د هغه قوم چې هغه اوري حق بیا دې زجر قالو اتخذ الله ولدا اوې دې کافرو چې نیولې دې الله د خپل ځان د پاره اولاد یهودو به وې عزیر ابن الله عزیر د الله زوی دی هلکه د ده عبادت کوئ ښه دی به وی یا عزیر وایې یا عزیر مدد د نورو به وی عیسی چې دی نو دا ابن الله عیسیانو به وی داسې وایې یا عیسی مدد چا به وی ملایکې د الله لوریانې دي سبحانه پاکی وایو الله له نا الله له اولاد ثابتول دا په الله باندې عیب دی هو الغنیو دق الله بی پروا دی بل څوک بی پروا نه دی دغه الله د اولاد او د هر شانه بی پروا دی یو دلیل الکه ته چې د الله دپاره اولاد ثابتې نو ګوته په کم مخلوق باندې دی په آسماني مخلوق کې دی که په زمیني په ځمکه کې چې ټول څونه شی نه دی هغه د الله مخلوق دی په اسمان کې څونه شی نه دی ټول د الله مخلوق دی نو مخلوق د خالق اولاد کیدی شي له خاص د الله د پاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی وما او هغه مخلوق فی الارض چې په ځمکه کې دی ان عندهم نشته دی ستاسو سره ان عندهم عندکم نشته دی ستاسو سره په دې مسله من سلطان یو دلیل به هذا په دې خبره اتقولون علی الله ایا تاسو وایې په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو ته معلومې نه دي قل ته ورته ووایه ان الذین یقینا هغه خلک یفترونه چې هغوی د ځانه وی علی الله الکذبه په الله دروغ هغه خلک چې هغوی د ځانه وی په الله دروغ لا یفلحون هغوی به کامیاب نشي تخویف دی متاع شته دی د دوی دپاره سامان د ژوند متاع شته دی د دوی دپاره سامان د ژوند فی دنیا په دنیا کې ثم الینا او بیا خاص موږ ته مرجعهم واپس کیدل دي د دوی پر ورځ د قیامت به د حساب کتاب دپاره دی مال راشي ثم نذیقهم العذاب الشدیده او بیا به اوسکو موږ په هغوی باندې عذاب سخت او دا عذاب سخت به ولې اوسکو بما کانو یکفرون په سبب د کفر کولو د هغوی بما کانو یکفرون په سبب د کفر کولو د هغوی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى